و الى و الى ثمود اخاهم صالحا دې په عبارت کې تقدیر دی و ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا دا درې مواقع ذکر کیږي واقعیا د صالح علیه السلام او د سمودیانو هغه د الله تعالی د دین دعوت کړو خو لیکن قوم خبره نه ومنلې هغه هم تباه شوي دي برباد شوي دي درې خبرې دعوت د پیغمبر او مخالفت د قوم او نزول د عذاب په غیبا مخکې سورۃ الاعراف کې ذکر شول په سورۃ یونس کې څه وضاحت ذکر شوی دی بیا دلته کې راځي بیا ورستو بیا راځي دا واقعیت بار بار بار بار, بار راځي او لګره مونږ سمودیانو ته ورور دغه صالح علیه السلام قال یا قوم عبد الله نو ویلو تاغه بندگی خاص کړي الله تعالی لپاره مالکم من اله غیره نشتره نشتره استاد لپاره حاجات پر کون کې سوا د الله تعالی نه هو الله تعالی هغه ذات دی انشاکم چې پیدا کړی تاسو من الارض د زمکې نه تاسو الله تعالی د زمکې نه پیدا کړی دی د دې څه معنی ده یو قول مبصرینو داره انشاکم یعنی انشا اباکم من الارض ستاسو پلار الله تعالی د زمکې نه پیدا کړی او د خاورې نه په حدیث کې راغلی دی الله تعالی آدم علیه السلام د زمکې د خاورې نه پیدا کړی الله تعالی د مختلفو ځایونو نه خاور راواغیستله او د هغې نه الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی دی نو وروستو د آدم علیه السلام اولاد په هغې کې د خاورو خوی شته دی د خټې خوی پکې شته دی لکه څرنګه چې د خاورې او خټې او ځمکې دا جدا جدا دي بعضې سپینې تورې زیړې شنې او بس قسمه قسم رنګونه دي نو دغسې د هغې سره سره انسانان هم دغسې دي دغسې په ځمکو کې قسمه قسم ځمکې دي بعضې کې فصل ښه کېږي بعضې کې نه کېږي بعضې کلکه ده بعضې درمیانه ده بعضې بالکل مزیداره ده نو دغسې انسانان هم دغسې دي نو انشا کوم پیدا کړی دی پلار ستاسو ستاسو ستاسو مشر آدم علیه السلام د ځمکې نه دویم قول له علماو دا چې انشا کوم پیدا کړی یې تاسو د ځمکې نه الله تعالی پیدا کړی او دا پیدا کول په دې طریقه باندې دي ځان په پوهه کوي الله تعالی په دې ځمکه کې فصل پیدا کی هغه فصل انسانان وخوري داسې سبزیانی دي پروت دي میوې و غیره دي د هغې نه بیا په انسان کې نطفه پیدا شي نو د هغه نطفې نه بیا انسان پیدا شي خو اصل پیدایش د هغې سبب څه شی شو ځمکه ځمکه په ځمکه کې د اسباب پیدا کی نو هو دا الله تعالی غزاد دی انشا کوم چې پیدا کړی تاسو من الارض د ځمکې نه واستعمرکم فیها او آباد کړی یې تاسو په دغه کې عمر له درکړې په دغه ځمکه کې پس تغفرو نو بخنه غوړې الله تعالی نه ثم توبو الیه او بیا توبې وباسه الله تعالی ته که ګناهونه نه کم شوي توبه وباسه استغفار وای الله تعالی باندې معاف کی ان رب یقینا رب زما قریب نږدې دی مجیب قبلون کې دعاګانو دی الله تعالی نږدې دی الله تعالی نږدې دی او قران کریم کې الله تعالی فرمای من حبل الورید الله تعالی د مړی درګ نم نږدې دی ورسته بیا تفصیل لذي الله تعالی تاسو ته نږدې دی نو دعا وغواړی بس الله تعالی دعا قبلې ان ربی قریب مجیب قبل ان کې دعاګانو دی نو اوس دویم خبره د دې پورې دعوت بیان شو اوس د قوم حالت قوم خبره او منله او کوي نه منله اوس الله تعالی دغه بیان کوي حاصل دغه دا دی دی وته وی چې لکه ته خو دوسه پورې خروغ رمټ سړی وي وستانه خو زمونږ ډېرې تمې وي چې ته به ډېر ښه سړی یې تم دا خبرې شروع کړې لکه تم دا خبرې شروع کړلې ستانه خو موږ دا تمه نه و چې لکه ته به دا چل کې قالون دیویل یا صالح یا صالح علیه صلات وسلام قد کون قد کون تا یقینا توی یقینا توی پینا په مونږ کې مرجوان چې ستانه ډیر امید ساتل کېده ستانه خو زمونږ د ډیر د خیر تمه و تم دا کار شروع ک نن سبا هم چې دغه سه خلک مج... یو سړی مجاهد شي یو مؤمن مسلمان د الله تعالی په دین کې قرباني ورکړي نو مرستانه خو زمونږ راته منه و زمونږ دا تمو چې چرته وت سم سړی تام د ټوپک راوغسته دغه مرګره شولې قد كنت پینا یقینا توی په مونږ کې مرجوان امید لره کې امید امید کېدل شستانه د خیر خبرې قد قبل هذا مخکې ردینه د دې بیان نه ته مخکې روغ رمټ سړی وي اوس تا باندې څه چلو شوی تا دا خبرې شروع کړلې چې دا قانون د کفر دی او دا بی دینی دی دا داسې دی او دا داسې دی دا پتوې لګي قبل هذا مخکې د دې بیان نه مخکې د دې نبوت نه چې تا تر پیغمبري نه نو در پیدا شې دین مخکې ته سم سړی وي اتنهانه آیت مونږ مانه کې ان نعبد ما یعبد اباؤنا د بندګۍ د هغه چانه چې بندګۍ کړې و زمونږ مشرانو و اننا لفی شک مما تدعونا الی او یقینا مونږه په شک یو د هغه څه چې ته ته مونږه راولې مری په ډیر کلک شک یو و ان و اننا لفی شک مما تدعونا الیه د الله تعالی نظام او قانون ته ته مونږه راولې نو زمونږ په دې کې شک دی نظام خو اصل کې هغه وی چې پارلمان یې جوړ کی نن سبا هم دا خبره ده کنه بعینه د مخکینو کافرانو او د دې کافرانو په منځ کې څه فرق نشته صرف الفاظ معمولی معمولی بدل دي نور هغه یو شی دی ستانه مخکې دا ډېره زیاته تمه کېدلی شوله ته خو ډېر زیات ښه سړی وي مبصرینو لیکلي دي په په صالح علیه صلات وسلام کې الله تعالی ډېر عجیبه اخلاق پیدا کړي خصوصا ښایسته اخلاق د مسکینانو سره امداد کول څوک په مریضو نو د هغې بیمار پرسیانې به کولې په یتیمانو باندې ترس کول د آیات دلیل دی په دې باندې چې کله تا د حق خبره نه کړې نو ټول خلک به چې دا خصم سړی دی خو کله چې د حق خبره بیان کړله ترخې پکې راغللې او خبرې پکې راغللې او د الله تعالی دین دی بیان که نو بیا ورې دوستان کم شي مخالفین به زیات شي الله تعالی په نبی علیہ السلام کې هم دغه ټول صفاتونه پیدا کړیو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی وشوله او کور ته راغی نو خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها هغه ته دا خبره کړې و یریګه ما نو ته چې دی په والله لا یخزیک الله ابدا الله تعالی وتا چرته ونه شرمای انک لتصل الرحیم ته خو سید رحمی د خلکو له سر پاتې پالې و تصدق الحدیث ته رښتیا خبرې کې و تحمل الکله او یو سړی داسې چې داغه بیکاره دی ناچاره دی تو سره بوج پورته کې و تقری ضیفه او دغه سي تر میلمم ډیر جت احترام ساتي نو الله تعالی وته چرته نه ځای کوي دا ټول صفاتونه په نبی علیہ السلام کې په طریقې اکمل سره موجودو او نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه کې د ټولو نه امانتدار او رښتونی انسان بلل کېده کافرانو مشرکانو به امانتونه راوړل او د نبی اسلام سره وی خودل خو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی د دین بیان شروع کړ نو بیا سوا بیا دا خبره وا چې دا لیونه دی دا ساحر دی جادوګر دی او د د د چیرې د د دماغ چیرې خراب شوی دی دا خبرې نبی رسول او بیا پسې په دار ندوه په پارلمان کې پسې بیا اجلاس وکړ میټینګ یې پسې وکړ و دار دې کری نه وشړی د دې علاقې نه وشړی دا مخکې ښه صحیح خو کله چې د حق ښکاره که او صحیح خبره دې وکړله نو بس بیا ورې دشمنان زیات شي او منونکي ورې کم شي قالو دوی له صالح او صالح علیه السلام قد كنت فينا یقینا توی په مونږ کې مرجوان چې ستانه ډیر امید کېدلی شو د خیر د خبرو قبل هذا مخکې دین اتن هانا آیت مونږ منه کې ان نعبد د بندګۍ کولو ما یعبد آباؤنا د هغه چا چې بندګي کوله مشران زمونږه آباؤنا نه مراد صرف پلاران نه دي زمونږه زمونږه مفتیان صاحبان او دغه پارلمان خلک هغه خو ټول دغه منی وس چیرې ته پکې خلاف راغلی و اننا لفی شک مما تدعون الیه او یقینا خامخا مونږ په شک یو دا څنګه چې ته ته ته مونږ را بلې مریب ډیر پکلک شک یو قال نو صالح علیه الصلاۃ والسلام ته ویل یا قوم یا قوم زما رایتم خبر را کوي ماته ان كنت على بينه من ربي که زه په ښکاره دلیل باندې طرف طرف ولنه واتانی او راکړی ما او راکړی الله تعالی ما ته منه د خپل طرف نه رحمتن خاص مهرباني چې هغه نبوت دی په مین سرونی من الله نو څوک دی چې بچ په کې مال د عذاب د الله تعالی نه ان عصیتو که زه غنا فرمانی وکړم په ما تزیدوننی غیر تخسیر نو نه زیاتوي تاسو ما دره غیر تخسیر سوا د تاوان نه دا خو ټول تاوان تاوان دی دا خو ټول تاوان تاوان دی چې ما ته الله تعالی علم را کړی دی زه په ښکاره دلیل باندې یم او د الله تعالی پیغمبر یم او زه بیا هم ستاسو تابعداري وکم نو که د الله تعالی عذاب راشي ما او د الله تعالی د عذاب نه بیا څوک بچ کی معنا په میان سورنی دی ته استفهام انکاری معنا دا چې ما در بیا بل څوک بچ کون کې نشته نو لنډه خبره دا شوله چې زه به تاسو د شرک نه منع کوم خامخا به منع کوم او د الله تعالی د دین دعوت به در کوم او ستاسو تابعداري نه کوم ځکه ستاسو تابعداري دا ټول تاوان تاوان دی او دا د الله تعالی عذاب ته دعوت ورکول دي او تاسو خبره کوئ د د معجزې خبره کوي نو یا قوم یا قوم از ما هذه ناقۃ الله لکم دا اوخه ده د الله تعالی لکم ستاسو دپاره آیتن دا معجزه ده په ضروها پرېږ د دې دره تاکل فی ارض الله چې خوراک کوي په ځمکه د الله تعالی کې ولا تمسوها بسوین مره سوی دې ته هیڅ قسم تکلیف په یا خود کوم عذاب قریب نو وبنی ستا سو عذاب نږدې عذاب برتراشي او زر برتراشي عذاب قریب نږدې عذاب برتر شي قریب معنا پرې کې اشاره ده یعنی عذاب دنیوي ته په دنیا کې وته الله تعالی عذاب ورسي صالح علیه صلوات و سلام ته الله تعالی د اوخ معجزه ورکړی و د ګټ نه الله تعالی پیدا کړی و د ټولو ته قتل چې د ګټ نه پیدا شول دغه دیو د ګټو سره ډیر زیات کار لرلو د ګټو نه آبادیانې جوړولې روغ روغ غرونه به تراشله مخکې سورې اعراف کې دغه وضاحت شوی چې په میدانی علاقو کې وی غټ غټ بنگلې جوړولې او کم چې غرونه او نپای کې دا غرونه به تراشل او پاره کې آبادیان جوړولې بے فائدې کار وکاو نو الله تعالی ول دا د ګټې نه اوخه پیدا کړ دی خدا کار نشو کولای کنه وسم تاسو نه مانه چې د الله تعالی پیغمبر دینه منکار کوي وسه پي به ور کول ټول قوم ته او نمبر ول مقرر کړو چې اوبه به دا هم سکي او تاسو چې اوبه هم لوي خدا خپل نمبر باندې به کار کوي او دې ته تکلیف نه ورکوي او که تکلیف هم ته ورکه نو بیا به الله تعالی عذاب بر باندې راځي فعقروها نو وی وجل هغې لره عقروها عقر اصل کې په عربۍ کې ویل کېږي نو هغه راغی او په توره باندې دغه اوښه ووهله او هغه یې مړه کړله خو دا نور پرې راضي ورسره ټول نو عقروها ځکه دې ټولو ته نسبت شوی دی چا مؤمنان مسلمانان مجاهدین شهیدان کړله او بل چا په خوشحالي وکړله دا د هغې سره شریک شو په دې کې په عقروها وی وجله هغه اوښې لره نو وقال صالح علیه الصلاۃ والسلام تمتعوا فی دارکم مزید جون واخلی په خپل کورونو کې ثلاثه ایام من درې ورځې دا د پی داریکم د دین مراد یا زین د اوسیدلو خاص خپل کور تی مراد دی او یا دین مراد د غی کلی او علاقې تی مراد دی او یا تی دنیا مراد ده په دې ژوند د دنیا کې په دې خپل علاقو کې درې ورځې مزي واخلي سلاسته ایام درې ورځې ذالک وعد غیر مکذوب دا وعده ده غیر مکذوبین بې د دروغو بې د دروغو په دې کې هیڅ قسم دروغ نشته مخکې تاسو ته ویلی و چې او دغه به راځي عذاب به باندې راځي او قریب زر به عذاب راځي نو چې اوس هم ونه منله او اوښ هم چې هغه ووجله نو اوس انتظار وکړي په درې ورځو کې دننه الله تعالی باندې عذاب راولي پلما جامرنا کله چې راغی عذاب زمونږه نجینا صالحا خلاص که مونږه صالح علیه صلوات والسلام و والذین آمنوا ما هو کسان چې ایمان راوړل دا غسره برحمت منا په خاص مهرباني باندې د خپل طرف نه برحمت منا ومن خزي یوم اذن او د شرمندګۍ د دغه ورځې نم الله تعالی بچ کړله دا خلق په عذاب باندې ذلیل شول په عذاب باندې شرمنده شول او الله تعالی مؤمنان مسلمانان او صالح علیه السلام بچ ان ربک یقینا نفسه هو القوی ډیر طاقت والا دی العزیز اور اور ذات دی الله تعالی چې رسشي اراده وکي نو بیا ته بچ کولای نشي او بعض علما کرام لیکلی دي والذین آمنوا ما هم برحمت منا د دنیا د عذاب نه الله تعالی بچ کړو من خزي یوم اذن او د شرمندګۍ د غورز نه مراد درین ورځ د قیامت ده الله تعالی په دنیا کې صالح علیه صلوات و سلام او داغي مرګري بچ کړل نو دغه سي په قیامت کې الله تعالی د عذابونو بچ کړي واخذ الذين ظلموا الصيحه او ونیول ظالمان لرا صيحه تو چغي تیغه تیزه چغه پې راغله په اسبه هم پې دیارهم جاسمین نو شول دی په خپلو کورونو کې پړ مخ مړه پراته جاسمین پړ مخ دی او بیا مړه دی پراته دی که علم یغنو پیها مخکې مې ورته هم دا ویلي دې په عبارت کې تقدیر دی پناو دی ولاړل پناه شول که علم یغنو پیها ګوی کې دی نو اوسېدلې په دغه ځای کې په دغه علاقه کې داسې پناه شوله چې نوم نشان الله تعالی ختم الله خبر درشه خبر شه ان سمود کفروا ربهم سمودیانو کفر کړی او ربهم د خپل رب نه کفروا ربهم بیا لفظ رب راغی ښه د انبیاء علیه السلام په دعوت کې کلمه د رب ده کلمه د رب ده الله تعالی منی خو لیکن په صفت د ربوبیت باندې او منی په صفت د ربوبیت باندې او ان ربک هو القوی ته چې د چا د قانون نه اعراض کینو هغه طاقت ور دی هغه زور ور دی کلمه د رب ده کلمه د رب ده ځکه مشرکانو الله معنی په صفت د الوهیت باندې خو لیکن په صفت د ربوبیت باندې الله تعالی نه معنی د الله تعالی د نظام او د قانون نه انکار کو الا خبر شي ان سمود یقینا سمودیانو کو پر ربهم کو پر کړه په خپل رب باندې الا بعد لسمود خبر شي هلاکت د سمودیانو د پاره تبعی د سمودیانو د پاره بس هغه تباہ برباد شول ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعيد حنيذ اوس واقع ذکر کیږي څلورم واقعیا د دې تعلق دی د رد شرک پر علم سره العالم بكل شيء هو الله عالم الغیب صرف یو الله تعالی دی ابراهیم علیه السلام په غیب باندې نه پویدا په غیب باندې نه پویدا راغلی او ته ملائک دی او هغه ولسخه لال کړی ملائک خو خوراک نه کوي نسخه یې ولال کړی دی نو العالم بكل شین هو الله او ملائک چې راغلي دي د ابراهیم علیه السلام خواته نو یو زیره دی د د بچی د پیدا کېدلو او یو د ابراهیم علیه السلام خواله راغلل او بیا دا زیره ته ورکاو چې د لوط علیه السلام قوم متبا کیږي هغه هلاکی ځکه لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام را راو هغه دعوت کاو خبره نه ومنله الله تعالی تبارک الغر کې کړل ولقد جات رسولنا یقینا راغلی په ملائک زمونږ ابراهیم علی السلام ته بالبشرا په زیری ورکول سره زیری د پار راغلی قالو ناغیو ته سلامه سلامتی را بتا باندې قالنو ابراهیم علی السلام ته سلامون سلام دې بتا سو باندې ګورئ ډیره مزیدار خبره دې کې هم بصیرین لیکل ده بالبشرا دې کې مراد دینه یا زیره دې د دې دې کې زیره د هلاکت د قوم درو تر اسلام مراد دی چې دا به تبا کی رسولنا د دې مراد ملائک تی مراد دي خو لیکن ابراهیم علیه السلام په غیبه باندې ګمان وکړ چې دا مې میلمانه دي دا مې میلمانه دي سلامن او سلامون دا لفظ راغلی نو ابراهیم علیه السلام بهترین جواب ورکړل ځکه جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او استمرار باندې په خلاف د جملې پیلیه باندې جمله پیلیه دومره دلالت په دوام او استمرار باندې نه کوي لکه څومره چې جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې نو لنډه دا شوله چې ابراهیم علیه السلام جواب ورکړ پرود و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها باحسن منها سره جواب ورکړه که جمله اسمیه ده جمله اسمیه درات کې په دوام باندې درات کې او هغه دغه سلام کړي او په سبانه په جمله پیلی باندې تمال بسا نو حصار نشو ابراهیم علیه السلام ان جاء بعجل حنیز تر دې چې راوړ یو سخه ورید کړل شوی ورید کړل شوی سخه راوړ ورید کړی شوی سخه دې ته وایي د خپل مال لزویفان د ملمنو د پر خپل مال قرباني کړي خپل بچي نږدې کړي قرباني ته او دغسې مال نږدې کړي او د خپل نفس امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې یو ځای کې لیکلی دي اوس زما نه غزه ير دی خو یو ځای کې لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام الله تعالی خپل دوست ولیکه ځکه خپل نه پسې وړاندې کلین نیرانې او خپل زوی وړاندې کلیل قربانې ذبح ته او خپل مال وړاندې کلی زویفانې د میلمنو لپاره لین نیران لزویفان او لیل قربان دا درې کارونه وکړل نو اتخذ الله واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله تعالی خپل دوست جوړ کړ دا زما دوست دی موږ په غیب سره لګرای شوی یریګه ما سوال دې کې راځي چې و او جسمن هم خیپه د ابراهیم علیه السلام په لکه یره راغله نو غیو ته یریګه ما نو ولې هغه څه په غیب باندې پوهېدل چې دا په زړه کې یاره راغلې ده سوال باندې پوه شولی ډېر زبردست سوال دی دا او جسا او جسا معنا په زړه کې په زړه کې یاره راغله نو هغه څنګه پوه شوله چې دا ویرید نو داسې ته الله ته خپ مې یریږه یریږه مه جواب د غین داره چې قران کریم یو ځکه اجمالی بل ځکه تفصیل کړی نو ټول قران باندې چې پویږي نو بیا اعتراض نه راځي سوره هجر 250 آیات په دې پسې راوړوي نو پاغي کې راځي چې ابراهیم علیه السلام او تل ان منکم مجلون مون خو تاسو نه ویریدلو ناشنا خلق معلومیږي په دغه وخت کې خو مسلمانان خلق ډیر نه وکنه مسلمانان خلق ډیر نه نو بیا ګوره راغلی او ما دل زر سخیل الک اوریت می کدله بیا مې دل راويست او خوراک نه کوي خو معلومیږي دا چې دشمنان یې کنه نو ان منکم مجرمون مون خو ویریدلو نو قالو لا تخف ملائکه ته مې ریګه ولی ځکه مونږ ملائکه ان ارسلنا الی قوم چې ملائکه دل دغه څه کوي چې راغلی وي مونږ د لوط علیه السلام په قوم بس راغلی هغه تبا کو غر کوي ښه بس خبره خلاصي کې داغي پاغي باندې عذاب راځي دغه کې یو دوه درې خبرې به ذکر کو د میلمه په باره کې تقریبا مفسرینو ډېرو مفسرینو دغه کې آداب د ضیافت لیکلي دي د یو حده پورې درته آسان ویم مفسرینو په جدا الفاظ باندې دي او ما سره حدیث نو کې مرانه نقل کړی دي یو څور ته ویم یو خو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې احترام به نه کوي لکه پاکستان مرتدینو چې کړی د خپلو میلمنو کله چې د روس چې دی په په دې وخت کې د روس چې کله جنګ کاوه نو د افغانستان کې چې کم میلمانه نو ډیر پاکستان ته چې راشه موږ د امن درکړی دی دا خبره ته وکړه او بیا په امریکا باندې خرڅ کړه دا میلمستو بلوک دویم میلمه چې په روایتو کې راغلي دي چې میلمه خپل رزق خوري میلمه خپل رزق د ځان سره راوړي ستا کور ته ستا کور ته خپل رزق هغه راوړی دی تاسو ته ما یو حدیث وایه چې پنځوس زره کاله مخکې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې تقدیر لیکلی شوی دی نو وګورئ دا کم وړه چې وړه زیات عام وړه چې دی اوس په کم پټي کې دا پټی چا کرلی دی بیا په هغې باندې باران شوی دی بیا د هغې نه څه بیزو او غواګانو هم خوړلي که نه ستا تقدیر یې نه دی خوړلی ستا قسمت یې نه دی خوړلی بیا چې دی فصل لو ته ورسېده نو بیا په دې کې څه وږي به دې پټي کې هم پاتې کېږي څه دانې ترې وریجي او دغه ترې خپل وخوري میږي وغیره مرغۍ راشي هغه ترې خپل وخوري بیا دا لاړ تا دا دغه دې خرڅ کړله دا غنم دې خرڅ کړله لړ میل ته په میل کې چې بیا وړه شوله بیا د هغې نه بورې ډکې شولې بیا راغې ستا د علاقې دکان ته راورسېدل دا بورې وړه نو بیا اوس چې او د راشن دکان دی دېرش څلوېښت پنځوس بورې پکې پرتې دي ته چې لاړ شې ته ترې خپله بورې راوړې دا بورې ستا نه څوک نشي وړلی دا ستا ده ته بیا کور ته راوړی نو بیا یو ډوډۍ چې په دې سرخوان باندې چې کله خوراک کینو د یو بل مخې ته یو ډوډۍ کیری اکثر خلک داس یو کې یو ډوډۍ نیمه کیه خپل مخې ته چې هغه نیمه ته بل لکیری دا الله دره په تقدیر کې لیکل دا یو نه ته تنه شي خوړلې پروت په کم ځای کې وشي بیا ستا بازار ته راشي په کریټ کې بندي بیا ستا کور ته راشي بیا په کور کې لس کسان کولمه ده هغه را واخلي په یوه کاسه کې ډېر شیدانی دي خو ته به ترې هغه خورې چې ستا په تقدیر کې کم لیکلی شوي دي نو میلمه خپل رزق خوري د ځان سره خپل رزق راوړي ستا دا نه خوري دا د رزق دی الله په ده پسې لیکل دی نو تندی ورته مه ترېوه بس چې کم لیکلی شوی دی بس هغه پسې لیکلی شوی دی په ده پسې بل بل چیرې آداب دادی د دا میلمه سره خوراک کول شرکت کول په کار دی په خپل و د میلمه سره کینی په خپل و د میلمه سره کینی میلمه سره کینه روجه یا بل څه مشکل له نو بیا ته وای ما او خوړل تاسو خوري کند العمال کې د روایت دی او د میلمه اکرام او د میلمه په خپل خدمت کوله سنت طریقه ده ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په خپل د میلمنو عزت او احترام کړو خدمت دی په خپل کړو بل پنځمه دا چې میلمه هم هغه د میلمستوب په ځای باندې کینی میلمه دی خو میلمستوب په ځای باندې کینی دومره زیات دی نه ایساریږي چې کوربه ته تنګ راشي دومره زیات هم نه ایساری زیات خلک داسي چې کله لاړ شي نو ډیر په آداب او په احترامات باندې نه پویا زیات غریبان خلک چی نو دغه ځان له بیٹک نه خو په کور کې دنه یو کمره ده چې بس چې کله میلمه راشي هغه ته غزه خالی کی نو داسې ځای کې کیناستل نه دی په کار چې دروازې ته کینی په دروازه کې سورې دی باز بار پکې خزي سی کې پردو خود ته پکې ګوري دې لګ لحاظ وکا بس 15 منټه بعد زو بار ته وزم نو یار تاسو وای چې لګ دغه کې لګ طرف ته شي خلک الکه سز دغه ری خوري خو قلار باندې کینه دند کینه د خدا قربه ته تکلیف مور کا هغه ته چیرې په مش... مشکل کې اول یخته کې نو کله ملمراشي بستوا بس پتا باندې به بوج شي پتا باندې بوج کیږي دا ستا وکاري اوس کو سره ته کینینه نو بیا چې هغه مشکلات جوړوي وځي ته له مولا متکبر دی اوس سره کینینه نو موږ به سره سکینو چې سار در مخام پر سره درس ته نسی نو څه چل وکي څنګه به سره کین خو پاو ساته او نیمه غنټه باندې خوغه ناراضي کی نو کله میلمه داسې پتا باندې بوج بل دا چې د زیاته میلمستیا چې درې ورځې ده د درې ورځو نه زه خپل کار کوه بیا اوس ته ټول عمر ناسې نو ته خو بیا میلمه نه یې که نه او هغه واقعه مې الادب المفرد کې امام بخاري دا روایت ذکر کړی دی میلمستیا درې ورځې ده او د اصلي په شان دی کې هغه سړی چې هغه بل کور کور خوا ته تللی وخت ډېر زیات تنګ شوی نو هغه واړه بر پسې خپي وایي دا زوی دې ولېږه چې رای ولي نو نور پسې نه راولي چې هغه نور هم پسې راواله په دومره اشاره باندې خو پوهېږه که دغسې د ادب احترام دا د میلمه آداب او په احترام کې احتراماتو کې دا هم ده چې د میلمه لپاره ځان له بستره ساتل ځان له دا مې عام د کور د استعمال بستری دي او دا د میلمه بستری دي نو دا په آداب او په احتراماتو کې علماو لیکلې ده دویم بل علماو دا لیکلې دي چې د میلمه په آداب او په احتراماتو کې دا ده چې میلمه لپاره یو شی ذبح کول یو څه دغه اکرام کول زیاته ستا نور وس نشته ری انډې دی په کور کې چرګان وچولې دي نو داسې وکړه چې یو دوه درې انډې وله پخې که او دغسې لږ پروټ وله راوړه ځان لري کور کې صرف سابه پخ کړي دي او دوه لوګانو سره وراته که بس دغه هم دغه احترام شو الوګان او ټیپر دي دوه پخ کړي دي نو لږ ټماټر دي او پیاز دي دغه نه سره لږ چکنی سره جوړه بس په دغه سی اندازه باندې سار چې دینو ځان له عام سره ډوډۍ خوري د ماښامنۍ ډوډۍ خوري غیله سار لګه تازه پخه که خیر دی او ځان له سار تازه پخې خو سپوري هغې لب کې لږه یو پراټه پخه که دا د میلمه عزت دی احترام دی خپل وسې مطابق دا وله وکړه د وسعت نه د خپل وسې نه زیات تکلف د میلمه لپاره نه پکار په حدیث د امام بهقي رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی چې هغه د کور نه وځي بیا ته ورسته کنځلې کوي چې دا خو د غر کړی راغی دغه یو چرګه وه اوس ما څه کړی وي دا دومره عمر بعد راغلی نو چې بیا ورسته هغه میلمه ته کنځلې کوي نو مه یې لاله وله خیر دی شوملې وله ورکه بس هغه به وخوري او د جوار ډوډۍ هغه به وخوري بس خبره به خلاصه شي بل علماو دا لیکلي دي چې د میلمه لپاره پکار دی چې کله میلمه وځي او رخصتیږي نو په کور کې چې کومه غلطیانې د کوربه لیدلي نو باید هغه بیان نه کړي خلکو ته دا د سپک انسان کاری د سپک انسان دا کاری چې ستا خواله راشي ته یې ښه احترام هم وکړي ښه عزت هم وکړي او بیا یې خبرې هلکه مونږ خو تلي یو د په بیت المال باندې مزې وکړې دا سپک انسانی کنه چې ته عزت او احترام هم وکړي او بیا داسې وکړي ډېر خلک داسې دا بدنامول هم کوي بیا داسې د خو خپل سړی توب ته وکی چې دا مرګره دی دا چې دی ورور مسلمان دی میلمره ته ول احترام وکي بیا دا پروپاګاندا کوي دا خمړه وي د بیت المال وي ټول غرق کوي دته داس چل کوي داس چل کوي بل علماء کرام لیکلي دي د ادب په د میلمه په آداب او په احتراماتو کې دا هم ده چې کله د شپې پاتې کیږي نو په کار دار چې هغې ته تشناب وښودلی شي د اودس ماتې ځای ورته وښودلی شي او اوبو ته کېښودلی شي د څښلو اوبه او دغسې د اودس کولو وغیره اوبه ده ورته کېښودلی شي جانماز یا څه مصله ورته هسې کېده وایه وایه دې ځای کې دا جانماز ځای دی شته دی اوس که هغه ځان نه دغه کوي او که نپل کوي او که نه کوي بیا او تشناب هغه دی هغه د اودس ځای دی دا د اودس ماتې ځای دی داسې خبره که بیټریو سره نه نو بجلی د رڼا تنظیم ته هم کوی دا رڼا د کپاسېدلې نو داسې ترتیب ته وښایه د میلمه چیرې دغه آداب دي احترامات دي او دا هم په حدیث کې راغلي په حدیث ته ابو داود کې سره دا راغلي دي چې کم ځای کې څوک شپه تیره کې نو په کار داره چې د سحر ناشته هم په هغه ځای کې وکړي باید چې سحر دا ډیر خلک په ډیر علاقو کې دا مونږ ولیدل چې کم ځای کې څوک پاتې شي او سحر ته بیا د وخت ځي یو خدا چې رخصتي کې خو جدا خبره ده یو دا چې شپه ستا په ځای کې وکي وای چې په پلاني ځای کې اوس کوم ډیر خلک په دې باندې خپه کیږي یاره وای زما سره پاتې شوی اوس چې یا ماسخوتن ډوډۍ اکثر په یو ځای کې خلک وخوري نو مونږ په یو ځای کې میلمانه او ډیر ځانه تکلف کړي او ډیر زیات یو سپینګیره سړی په ډیر الله تعالی دې جزای خیر ورکړي پروس کال پروس کال نه بل کال نو ډیر زیات ځان تکلیف یې کړو چې بیا موږ ډوډۍ خوړه مسخوتن نه وختو نو هلته کې یو بل مرګری و لږ لرې و د هغه ځای نه مونږ هلته کې مونږ شپې له لړو نو سپینګیري راته وی چې مولوي صاحب دا خو که تاسو زه تاسو ډېر نه منع کوم خو داسې ده چې زه په دې باندې ډېر خفه کېږم چې دلته کې پاتې شوې ډوډۍ هم دلته کې وخوړله اوس په شپه زما سره خامخا کوئ شپه هم په هغه ځای کې وکړله بیا سهار چې مونځ هم وکړو مونږ ویل لاړ به شو د ملګري خواله وایي چای بس کوي دا نشي کېدلی چې یو سړی شپه په یو ځای کې وکړي او بیا چیرې بل ځای ته ځي وایي دا مونږ په خپله علاقه کې داسې یو بده غوندې کې خبره ګڼو چې لکه مثلا شپه یې زموږ په ځای کې کړله اوس چیرې بل ځای ته ځي هغه به ځان له چېرته لږ چای پخ کړی دلته کې مونږ د تیارې نیولې دی بېګانه مونږ وړه غېږلي ښه برابر او چای به وڅکئ بس دی به دا د میل دا د میلمه آداب دي او دا د میلمه چې د احترامات دي دا په حدیث کې ذکر شوی دي ابراهیم علیه السلام انتهایی میلمدوس انسانو دغه لیکلی دي معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دي او دغه سی غالبا امام قرطبی رحمت الله علیه په یو ځای کې تفسیر کې مداولی دل خو معارف القرآن کې داشته دی وای ابراهیم علیه السلام با بغیر د میلمنو ډوډۍ نه خوړله دومره زیات میلمدوس یو ورځ ډوډۍ انتظام یې کړی ډوډۍ خوړله نو بهر ته ووت چې یو میلمه پیدا کړي یو سړی وموند هغې ته یې زه چې زوی ډوډۍ خورو زه هم وږی یم او ته ستا کار به مو شي او زه هم یوازې ډوډۍ نه خورم راځه چې لاړ شو کله چې هغه سره داسې اندازه یې واخیستله سړی څه بدل غوندې کې معلومېده سړی پوره مسلمان نه و کله چې ډوډۍ ته کېناستل نو ابراهیم علیه السلام ویل بسم الله د الله تعالی نوم یې یاد که نو هغه بل سړی ونه ویل نو هغه ته ویل بسم الله وکا بسم الله ته وایه صحیح ده نو هغه ته بسم الله وی الله تعالی خو زنه پیژنم الله څوک دی وی الله تعالی څوک دی زه خدا نه پیژنم نو ابراهیم علیه السلام ته چې نه پیژنې د سرخوانه تر غون کاوه په کومه لار باندې چې روانې په هغه باندې سیده ځه چې وی دین نه زما استاد نه چلیږي څنګه نه پیژنې ته اوس نه پیژنې ته اوس روانې دا چا روان کړی دا خپې د الله نه درکړې ته نه پیژنې ته یې نه پیژنم د سرخوانې تر غونډ الله تبارک تعالی هو توهی وکړه وای ای ابراهیم دا ټول عمر زما خلاف کو ما او ته دغه سي ډوړی ور کوله نن ستا په دې سرخوان باندې ناس دی ما نه منی ته ته ډوړی منکه د تاسو کې ځان خموړ کوي اسی نه چې حالت خراب شي و هم زه نه منلم خو زه ته په مخه ډوډۍ ورکوم او ته ستا په دسترخوان په دغه باندې وی چې زه نه منم بس ته د دسترخوان را غونډې ولې تر غونډې دا خو په دنیا کې ما دې ته نعمتونه ورکړ دي کما منی او کنه منی خو زه ته داري ز قرکومه ومن کفره دغه کې ذکر شوی کنه سورې بقره کې یعنی و ارزقه من کفاره زری ز قرکم هغه چاته چای کو برم کړي ما نه مني الله تعالی نه مني خو لیکن الله تعالی ډیر خلکو له ډیر نعمتونه ورکړي دي ډیر نورم شتره مسائل او احکام د ډوړې په خوراک کې د میلمه ان شاء الله ما خمنې خبرونه کې زمونږ د سیرت په نوم باندې کم سلسله روانه ده نږدې ده چې ان شاء الله د خوراک احکامات مسائل فضایل او آداب په دې کې به ان شاء الله پوره تفصیل بیا کوو ولقد جاءت رسلنا یقینا راغلی ملائک زمونږ ابراهیم علی السلام ته بل بشرا پذیر سره قالونو هغه ملائکو ته ویل سلامن سلام دی وتا باندې سلام د باندې کو مونږه قالون ابراهیم علی السلام ته سلامن یعنی علیکم سلامن یا سلامن علیکم په ما لبسا ایثار نشو انجا بعجل حنیز چې رای وړه یو اسخه ورت کړل شوی فلم مرا ایدهم کله چې ورید ابراهیم علی السلام لاسونه داغي لا تصلو الیه چې نو رسیدل هغه خوراک ته ملائک خو خوراک نه کوي نه کره هم ناشنا یو غنل او او جس منهم خيفه او مخصوص اکل رایق له پدل کیره قالونا ملائکه تو الله تخف مې ریګه دا یو تزکه ویل چې ابراهیم علی السلام تو ان منکم مجلون من خصص نو ویریدلو څه خطرناک وند معلومیږي خوراک هم نه کوي او دا لیکلي دی علماء په آدابو کې دا هم ده چې میلمه ته کله خوراک کیری نو دا بوتوي چې خورا او نږدې به وته کیری او بل خبردار په کار د چول ته تم یو نه وکی او بیا میلمه له پکار ده چې هغه هم شروع کړي ځکه چې کوربه په دې باندې خوشحالېږي چې میلمه خوراک شروع کړي قالو نو هغوی ته لا تخف مه یېرېږه انا ارسلنا یقینا موږ رالیږلی شوي له قوم لوط د لوط علیه صلات وسلام په قوم پسې و امراته قایمه او ښځه د ابراهیم علیه صلات وسلام ولاړه وه په ضحکت نو خوشحاله شوله په بشرناها به اسحاق نو زیرې ورکړه موږ هغې ته په اسحاق علیه صلات وسلام باندې و مې ورای اسحاق او وروسته د اسحاق علیه صلات وسلام نه یعقوب علیه صلات وسلام په هغې پسې یعقوب علیه السلام دې ځای کې سوال دا راځي چې دا خو د ابراهیم علیه السلام ښځه وه وامراته قایمه نو څنګه ولاړه دې ستر او پرده نه کوله دا خو میلمانه و دوی ته خو پته نه و چې دا ملایک دي نو جواب د هغې نه دا دی چې وامراته قایمه د پردې نه شاته ولاړه د خدمت د میلمانو لپاره دا جایز دي چې مثلا ستا په بیټک کې میلمانه ناستي خو دند کور دی بیا کور ته جدا دروازه تللی ده وس زنانا د نغری د غاړې نه دی دروازې پورې دغه راوړي د نګلی او دارا چلې د ډوډۍ راوړي او هغه خو د دروازې نه ولاړه ده نو خو صحیح ده کنه نو دا دروازې نه اخوره دویمه ده نو او کله چې او ته زیره ورکه سورې زاریات کې براشي فاقبلت امراته نو اق دلیل لپاره باندې چې پر دې نه شاته ولاړه ده فاقبلت امراته هلته کې راغله لکه په سورې زاریات نه هیشتم آیت کې دي نو شاته ولاړه ده پر دین اخو لري ولاړه ده خو کله چې معلومه شول چې دا ملائک د الله تعالی دي نو بیا را مخامخ شول وته نو په ضحکت وای خندل نو سوال در راځي چې د داسې د زنانو سره حیانا کې زنانه چې په داسې یو لوی مجلس کې داغي خندا دا خو نامناسب ده څرنګه وای خندله نو جواب د غینه دار چې جواب د غینه دار هر کله اول چیرې ملائکو بشارت ورکړل دي زیر ورکړل دي سورې زاریات کې ودارش اول چیرې زیر ورکړل دي او دا غینه ورستو چیرې بیا د خوشاله شوی ده او بعض هم پسرین لیکلی دي چې زهق دې کې په معنا د حاجت سره دی کله چې ول زیر ورکا چې ستاب الله تعالی بچي بدل الله تعالی درکې نو حیز راغی زحکت په معنا د حاجت سره دی حیض پر راغې بیماری پر راغله آیات کې اصل کې ورستواله مخکیواله ده نو په بشر نه به ساق اول او تزیر ور کړی ده نو بیا ورستو په ضحکت خوشاله شوله نو قران کریم کې دا غزنه معلومیږي دا خوشحالی به څنګه باندې وکړه ورستو د ذکر کوي کنه شي خاون می بالکل بوډا دی زوغی پره زم بالکل بوډا یم شنتوب تر رسیدل یم زما بچي وسنګ کیږي په ضحکت نو خوشاله شوله خو د ضحک معنی دا مه کوئ چې ضحکت په رق رق باندې وخندل په زوره باندې نه نه بس خوشاله شوله په بشرناها به اسحاق نو زیری ورکړو مونږ هغوی ته به اسحاق علیه السلام باندې ومن وراء اسحاق او وروسته د اسحاق علیه السلام نه یعقوب علیه السلام قالت نو وویل ښځې د ابراهیم علیه السلام یا ویلته های تعجب دی ما لره االیدو زه به زیږوم بچی لره بچی لره و انا عجوز او زه خو بوډۍ یم و هذا بعلی او دا خو زما خاوند دی شیخن بالکل بوډا دی دا خو ډیره زیاته عجیبه خبره ده چې خاون می بالکل بوډا دی او زه بالکل بوډای شوی یم نو زه هم بچی دی ګوم ان هاذا لشیء عجیب یقینا دا کار خو ډیر زیات عجیبه او ناشنا دی قالو ناغیو ته ویل ملائکو اتعجبین من امر الله آیت تعجب کې د کار د الله تعالی نه رحمت الله رحمت د الله تعالی دی او برکات او برکتونه د الله تعالی علیکم بتا سبحانه اهل البیت ای کورنۍ د ابراهیم علیه السلام ای کورنۍ د ابراهیم علیه السلام د الله رحمتونه برکتونه دی پتا سبحانه دی دا خو د الله تعالی کارونه دي تر الله تعالی په کارونو کې ګوتې وهي دا خو الله تعالی کولی شي مریم علیه السلام له عیسی علیه السلام ورنکه بغیر دغه بغیر د خاوند نه ولورک آدم علیه صلوات و سلام بغیر د د مور او پلار نه بغیر پیدا کړی دی دا خو الله تعالی کولی شي امر الله امر نه مراد په دې کې فیصله د الله تعالی ده بس الله تعالی له فیصله کړې ده چاله بچی درکې یا مراد لري نو قدرت د الله تعالی دی انه حمید یقینا الله تعالی ستایل شوی دی مجید او الله تعالی د لوی والا دی مجید حمیدون د الله تعالی ستاینې کوي که په خوخه یو که په زور باندې خو د الله تعالی ستاینې زیاتې کیږي حمید الله تعالی ستایل شوی دی او مجید الله تعالی د لوی شرافت او د عظمت او د لوی خاوند دی الله تعالی حمید مجید دی فلما ذهبان ابراهیم الرعو نو کله چې لاړل د ابراهیم علیه صلوات والسلام نه غیره وس خو دا ملائک دي او خبر خلاص شوله وجات البشرا او راغه د تزیره یجادلنا فی قوم لوط باس کو باس شروع کا زمون سره په بار د قوم د لوط علیه صلوات والسلام کې ابراهیم علیه صلوات والسلام زیره عمر راغه او غیره ختم شوله چې دا خو دشمنان نه دي بلکې د الله تعالی ملائک دي نو د ملائکو سره باس شروع کا په بار د قوم د لوط علیه صلوات والسلام کې نو دا خبره وکړه چې که دیو باندې عذاب کې لږ تاخیر راشي نو دا وخی دا خبره وکړه او اصل کې دا غي وجه سوا سورې عنکبوت کې وراشي دو دیرشم نمبر آیات کې و ان فیها لوتن که تاسو چې هغې باندې عذاب راولئ او هغه تباه کوئ نو پای کې خو زما وراره دی لوط علیه السلام او خو د الله تعالی پیغمبر دی ان فیها لوطا هلته کې هغه ځکه معلومیږي نو باس مباحثت دا مراد ده څنګه عذاب به ورکوئ لوط علیه السلام به ترې راوځي او که نه هغه به پکې او تاسو به تباه کوئ څنګه به دا باس مباحثه یې کوله دویم مطلب داره چې ان فیها لوطا معنی داره چې د الله تعالی دا قانون دی د الله تعالی دا فیصله دی په کم قوم کې د الله پیغمبر عذاب ته نه ورکي و ما کان الله معذبهم وانت فیهم و ما کان الله ليعذبهم وانت فیهم مخکې ذکر شوی دی په سورۃ الانفال کې ذکر شوی دی په کم قوم کې چې د الله پیغمبر الله تعالی ته عذاب نه ورکي نو یجادلنا فی قوم لوط دغه معنی ده چې باس شروع کړ زموږ سره په بار د قوم د لوط علیه السلام کې ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام لحلیم ډیر صبرناکو او واه او دردمندو منیب ګرځیدون کې او حق ته منیب ګرځیدون کې الله تعالی ته او واه معنی دار چې ډیر دردمن انسانو ډیر دردمن انسانو نرمی غختله چې څومره نرمی وشي نو دا ډیره زیاته خره یا ابراهیم دې کې دا در ملائکو قول له ویل ملائکو ابراهیم علیه السلام اعرض عن هذا مفړاو د دینه دا خبره وسنورې پرېږده ولی انه قد جاء امر ربک یقینا راغله د حکم درپسته و انهم آتیهم او یقینا د غذاب یقینا راضی وری ته عذاب و عذاب غیر مردود چې هغه نشي واپس کېدلی مثلا دا په هغه خبرو کې خلک باس کوي چې پای کې سکیږي دا خبره الله تعالی فیصله کړې ده بس د دې نه قرارېږه نور دینه نور قلاریږي بس الله تعالی دا تبا کوي او چې کله عذاب هغه تراشي نو غیر مردود په هیڅ طریقه باندې به واپس نه کړل شي واپس کېدل نه شي اعرض عن هذا د بی پیدو خبرو نه بس اعراض وکا مخ تی واړه د دې لپاره دوه علتونه ذکر کړل یو علت انه قد جاء امر ربک ستا د ستا راغلی دی ستا د رب حکم ستا د رب حکم راغلی دی په دې باندې فیصله د عذاب شوې ده دویم و انهم آتیهم راضی به دیو ته څه شی به ورته راځي عذاب غیر مردود داسې عذاب چې واپس کېدلی نه شي دیو الله تعالی تباه کوي غر کوي ولما جات رسولنا لوتن کله چراغ لن ملائک زمونږ لوط علیه السلام ته سیه بهم نو خپه شو په هغې باندې د هغې په راتللو باندې وضاق بهم زرعه او تنګې شوله د هغې په راتللو باندې سینه وقاله وویل هذا یوم عصیب دا خو ډېره زیاته سخته ګرانه ورځ ده دا خو ډېره زیاته سخته ګرانه ورځ ده ملائک لاړل د ابراهیم علیه السلام نه رخصت واخیسته لاړل د لوط علیه السلام خواله دغې خواله لاړل نو د لوط علیه السلام قوم هغه ډېر زیات بد عمل و د نارینه سره بدکاری کوله د نارینه سره مخکې سورې عرب کې ذکر شوی دی ما دیو داسې اعمال کول ما سبقکم بها من احد من العالمین داسې بد کار تاسو کوئ چې ستاسو نه مخکې دا چا نه دی کړی یعنی دیوې موجدینو د دې کار ایجاد هغې کړی د نارینهو نه خپل خواهشات پوره کول دغې ته وایي چوکربازانو ټول او بیا چیرې خصوصا میلمانه به ډیر زیات تنګول او بیا خصوصا میلمانه تنګول د لوط علیه السلام دغه خاله وچ څوک راتلل او جاسوسي په چا کوله د لوط علیه السلام خزي هغه جاسوس و مشرک هم او جاسوس هم نو بس ابراهیم علیه السلام چون کې دا ملائک لاړل په د خایسته او الکانو په شکل باندې د لوط علیه السلام خواله ورغلل وی اوس وشوله بس وی اوس په بیا دا خو زما میلمانه دي نو د میلمنو اوس پر د میلمنو بیزتی وکي او ستا په کور کې چې د میلمنو څوک بیزتی کوي نو ته په باندې څومره خپه کی نو په دې باندې سینه یې تنګ شول او ډیر زیات خپه شو چې دا میلمانه نه وی راغلی نو خو ځکه چې اوس زما په کور کې بیزتی کیږي نو دا غینه چې نه وی راغلی نو خو وجاه قوم راغد ته قوم در یهرعون الیه چې راز غلول کېدل دته راز غلول کېدل د سی لکه شاته چې په چا پسې کوړی اغستی او دیو راز غلې دغه سی د طرف تر روان ومن قول مخکې د نکانو یعملون سیئات د دین د دین مخکې هم دیو ناکاره بد اعمال کول تاسو ته مویل چوکربازو اغلام بازی کوله میلمانه تنگول دغه سی علماو لیکلي دي په کاڼو باندې ویشتل کول په ترنګو باندې په دې ګوته باندې به داسې ګټې کېښودل یو بل به په دې باندې ویشته دغه کار به یې کاوه دغسې لارې به یې شو کولې وغیره وغیره کارونه مفسرین دا ذکر کړي دي وایي کوترې ساتله او دغسې په لارو کې خلک تنګول دا کارونه یې کول قال نو ویل لوط علیه السلام یا قوم یا قوم زما ها اولای بناتی دغه ستاسو د ښځې د زما لونه دي ها اولای بناتی د دیو د زنانو ته اشاره کوي چې ستاسو دا کومه ښځې دي نو د قوم مشر چی دغه لاندې خلک چې دي هغه داسې لکه د بچو په ځای باندې ستاسو دغه زنانه چې دی دغه داسې دی لکه زما لونهن اطهر لکم هغه حلال دی پاک دی ساز لپاره خپل خواهشات د غینه پوره کوي پتق الله وجره وکړي د الله تعالی نه ولا تخذونی فی ضیفی او مشر موي ما لره په بار د ملمنو زما کې ما مشر موي او د خپل خواهشات د زنانو نه پوره کوي الیس منکم رجل رشید آی نشته ری وتاس کې وسړی او خيار رجل رشید رشید په معنا د صالح سره او دغه سی رشید په معنا منع کون کې د خلکو لره د بدینه په تاسو کې چرته لګ انسان نشته ری سړی زوی په تاسو کې نشته ری چې د قلار شي او دا بیا زما ملمانه دي تاسو زما د ملمنو بیزتی کوئ او ملمنو په بیزتۍ باندې خلک ډیر خپه کیږي قالو ناغیو ته لقد علمت ما لنا پی وتا پی بناتی که من حق لقد علمت تخپویږي ما لنا چې نشته زمونږ لپاره پی بناتی که پلون ستا کې من حق سهاجت ستا په دې لونو باندې مونږ سکو و انک لتعلم ما نريد او یقینا ته پویږي په اسوانی چې مونږه غواړو دا خو مخکې نه مرجیانو کړ د زنانو نه چې مونږ خپل خواهشات پر کولای خو اعظم په کورونو کې دي خو تا تر مخکې نه پته نه ده چې مونږ څه غواړو یعنی مونږ خو نارینه نه خپل خواهشات پوره کوو دا ډیر زیات بيدینه خلکو ډیر زیات پیغمبر ته داسې د بهایي خبرې کولې قال لوط علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل زما خو نور څه وس نه کیږي لو ان لی بكم قوتا کچرتوی زما لپاره به تاسو باندې قوتا طاقت او آوی الی رکن شدید او یا پنای حاصل کړی ما الی رکن شدید یو قبیله کلکتا که زه په دې ځکه که زما یو قبیله وي بس دا ارمان یې دا و چې کاش زما یو زما یو قبیله وی داسې ملګري وی راسره اوس مې ملګري بې عزته کوي او دا چې دی شرمېږي نه دا خلک په دې کې اشاره ده کمال د لوط علیه السلام ته چې دا خبره کړې وه قالو نو ویل ملایکو ته ویل یا لوط یا لوط علیه السلام ان رسول ربک یقینا مونږ خو رالیږلی شوي ملایک د رب ستا یو په دې باندې ته پوهېږې مونږ هلکان نه یو لی یصلو الیکه زمونږ غم مه کوه تا ته هم دې اوڅه نشي ویلی پرېږده چې راشي پرېږده چې راځي مونږ خو لا پرېږده مونږ خو د الله تعالی له طرف نه ملایک راغلي یو خو لیکن تا ته هم څه نشي ویللی تا ته څه نشي ویللی تا ته له یسلو الیک تا ته نشي رسېدلی دوی په ضرر باندې په اسرې بیا لیکه خو ته یو خبره واوره بس د دې لپاره تیاری وکړه دیو مونږ ته پرېږده او دغه لیکلي دي مفسرینو لیکلي دي چې کله دیو رانږدې شو جبرئیل علیه السلام په خپل وزر راښکه بس ټوله پړ مخ د ځمکې سا ورکړل او ختم یې کړل رنج رنج یې کړل وی دیو نه قلار شه خدا بل خبره واره دا مونږ ته پرېده هغه بل خبردار چې پاس لري بیا لیکا بوز کورنۍ خبرې در بقیت من الليل بقطع من الليل په صحیح سره شپه کې د دې شپې په دې حصے حصے کې خپې وباسه د دې ځنه لري کېګا ولا يلتفت منكم احد او شاته نه ګوري تاسو نه هیڅوک الا امراته کما اگر خذستا انه مصیبه یقینا رسیږي باغې ته هغه عذاب ما اصابهم چې دیو ته رسیږي دی قوم ته رسیږي بس دا خو څه کار شو مړه مونږ خو چې دا میلمانه به مسبیزه ته کی عذاب راځي نو او به د شپې په یو حصہ کې وزا د سحر سحر په ټیم کې او په دې باندې عذاب راځي بس ته تیوزا خو شاته به ګوره نه دا بی دینه خلک د دې تر ګورم او سیته دې سیده تلار شه الا امراتک یعنی خضر تم بوزا ځکه دا خزه خیانتګره ده یو جاسوسی کوي او دیم مشرک ده نو دا به مسره تباشي لوط علیه السلام له خور ورک خون ورک وکله به عذاب راځي وسار مړوي سبا خو ډېر لري دی زه به اوس په دې سات وزم خو دا غرق شي دا تباشي مونږ به په دې سات باندې لري شو چې جلق ته پورته کوي بس ختم شي خبر اخلاص شي وسار نو ان موعدهم الصبح یقینا یقینا نیټه د عذاب د دیو هغه خو وخت د سبا دی نو هغه ویل دا خو وسم ډیر ټیم دی دا څو غنټې پاتې دي الیس صبح وی قریب نو ملائکه ته ویل سبا نږدې نه دی دومره غنټې خو نه دی ته به لبه ته دینه وته دا موړ مان چې ته پنا کیږي پنا کیږي په ته چې ریکارډ ران کړي نو دا به الله تعالی بس دغه وخت بنږدې پدې فلما جاء امرنا نن کله چې راغی عذاب زمونږه امرنا مراد درینه وخت د عذاب دی او یاتی عذاب پر راغی جعلنا صافلها انه جعلنا عالیها پورته یې کړل دی اسمان دی کنارو ته یې ورساو بیا یې واپس پړ مخ را پرېښودل الله تعالی دا الټه ویې کړل دیو الټه کار کاوه نو الله تعالی هم الټه کړل د خواهشات پوره کول د زنانو نه او دیو چیرې پوره کول د نارینهو نه نو دیو الټه کار کاوه الله تعالی هم سره الټه کار وکړ الله تعالی الټه کړل دویم د پاسه نه په بیا رکانو باران الله تعالی وراو نو په اسمان طرف ته هکانی نه کنه بارانی او به خوشته ده خو لیکن کانی نه الله تعالی سره داسې کار وکړه او بیا من سجیل سجیل هغه کانی ته وای یو خټه ده هغه بالکل په خک للی شي او منزود په یو بل پر پر لبسیره روان وي دا کانی په خک للی شي په دې کې اشاره ده چې من سجیل کې اشاره ده چې په دغه عذاب کې ماده د اور شریکه شوی وه سجیل کې اشاره ده چې په دغه عذاب کې ماده د اور شریک کړل شوی وي برخ وس اور په کمزې کې ده په اور باندې پخړل شوی نو مانو دا شول چې دې سره اورو اورو په دې عذاب کې او دا د خرق عادت کار دی یعنی دا عادت نه بالکل خلاف ناشنا کار او سورک کړل شو مساومتن عند ربک نخوالوی دغه نخوالو دغه کانی پنی ضرب ستوان دی په هر یو کانی باندې د یو یو کس نوم لیکل شوی چې دا په غر کېږي تبا کېږي به پې وما هي من الظالمین ببعید او نو نو دغه عذاب د ظالمانو نه لري وما هي من الظالمین ببعید یو قول د مفسرینو داره چې دا هي ضمیر راجع دی دغه ګټو ته او ظالمین نه مراد قوم د لوط علیه السلام دی ځان پوهې کوئ نو معنا دا شوله و ما هي او نو دغه کاڼي چې په خکړل شوی په اور باندې من الظالمینا د دغه ظالمانو نه چې قوم دلو تر صلوات والسلام به بعید لري د تسلری نو بلکې بالکل نږدې وته دویم معنا د ظالمین نه مراد د مکی مشرکان تی مراد دي او د هغې په شان کې نور خلک چې دغه بد عمل کوي په شان د بد عمل د لوط علیه صلات وسلام باندې نو وما هیه او نه دی دغه قسم عذاب من الظالمین د ظالمانو نه چې د الله تعالی د پیغمبر خلاف کوي او د قوم لوط اعمال کوي نو نږدې ده چې الله تعالی پې کاڼي راووری کاڼي پې راووری او دریم قول علماو دا دی چې د هیه ضمیر راجع دی کله د قوم د لوط علیه السلام ته د لوط علیه السلام د قوم چې په کوم ځای کې اوسېده او د ظالمینو نه مراد کفار مشرکین مکه مراد دي نو معنی دا شوله و ما هي او ندی دغه کلی د قوم د لوط علیه السلام من الظالمین د مکیر مشرکان نو بعید لري کلی د قوم د لوط علیه السلام مکی ته نږدې او دا د شام په لار باندې راتلل مکی ته نږدې او د شام په لار باندې چر مکی نه وځي نو شام په لار باندې دغه کلی راځي الله تعالی یې د مکی مشرکانو د استاس په خوا کې رزوللی استاد په خوا کې د غړزیدل دي دا خلک چې تبا کړی دي لګ دغه نه عبرت واخلي نو درې معنی شولې و ما هي او نو دغه کانی لري د قوم د لوط علیه السلام دغه ظالمانو نه دویم معنی و ما هي او او نه دی په مثل دغه عذاب باندې لري د ظالمانو نه چې هغه مشرکان عرب دي او څوک چې دغه عمل کوي په شان د عمل د لوط علیه السلام د قوم باندې دغه عمل چې څوک کوي نو د دغه نه د دغه شند کې عذاب لري نه دی الله تعالی به تبا کی او درې معنی هيا ندی دغه کلی د قوم د لوط علیه السلام به بعید لري درې مکی والونه ځکه د شام په لار باندې راځي مکی ته نږدې دي نو دغه نه دی د عبرت واخلي دا واقعیت ذکر شول د لوط د د قوم د لوط علیه السلام دا ټول واقعیت بیان شول پنځه واقعیت د نور رست نور واقعیت بیانی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین